یو ګناه د وجه نه بدان نه اجلا کافر لا اله الا الله ویلی او ضرورات د دین نه د سنه انکار نه کړي دا ور سره ګورې شرط دی ځنی وخت به یو سړی لا اله الا الله وای خو به الله د حبیب ختم نبوت نه وای نو دا لا اله الا الله پورا دونه وای ځنی وخت به سړی لا اله الا الله وای خو به عیسی علیه السلام د نزول نه انکار کوي لکه د قادیانانو پرويزيانو د يهودو دا طریقه ده نو لا اله الا الله وای خود ضرورت د دین نه انکار نه کوي او نور ګناهونه کوي نو دیو د ګناه د وجنا لا تکفره بذنب دیو کافر کین کفر نسبت ورتن کې د ګناه د وجنا اے دا د ګناهونو د وجنه یو مسلمان ته کافر ویل دا خوارجو مسلک دی او اې د قتل د دجال نه پس به جهاد باقی ني امام مرقات لیکلی مولا علی قاری رحمت الله علیه د دجال د قتل نه پس به جهاد باقی ني ولې وای هر چی یاجوج ماجوج دي نو فل عدم القدرت علیهم د وجد نشوالی د قدرت نه پدوی او دغه وخت وجوب د قتال بنی بنص آیت الانفال او د عیسی علی السلام د وفات نه پس به د جهاد فرضیت ځکنی چې مسلمانان به یو هوا په ذری ټول الله وفات کی نو ټول دنیا کې به کافر پاتې شي نو دا فرضیت د قتال د دجال د قتلې دو پورې دا جهاد به شروع وي والجهاد مادن او جهاد به جاری وي وګوره دا چا د خلی نه روتی جهاد فرضیت ساقط نه اگر که بادشاہ وقت ظالم نه مسلمان دی خو ظالم دی خلق له وی راځي jihad کو نو د ظالم سره هم نیکان مرګري کیږي jihad وکړي او که عادل نو خود عادل له نو لا یبتلوه جور جائر ولا عدل عادل او پدې کې وګور رد د په منافقانو ای بوي یو سورې پس بر اسلام ختم شي دا الله حبیب وینا الجهاد مازن نو چې جهاد جاری دی په لګوري نو جهاد په خپل خونه کیږي کنه یعنی اهل جهاد وای اهل ایمان وای که کافر وای جدا به ختم کو دا به ور کدا به ختم نه دا الله د حبیب د مبارک خلی نه روتی دي چې جهاد به جاری وي نو دا الله دوستان به وي او جهادونه وکي او رواه ابو داود د دې حدیث روایت امام ابو داود رحمه الله کړه